دوی بین الحلق واللبا ومن د حلق او د لوبې کې حلق دا غټ ځای نه ده دا ګرځي شي غټ هغه ته نه څنګه لاندې حلق شروع کیږي نو موږ نشته لکه غوکه ډیره د پوره مسلمان کې نه راځي خبر چې کوم کمزوري هو پته لګي چې هغه غوکه نه کېدل حیوان کې تاسو کتل نه سره کې کوم کتل نه نه بچر کې نه کتل حیوان کې وګوره چې اول ګوت دشتوي چې بغونه غوټه نه خدا ورته وایي اغه نه لا نه بیا حلق شو کې پولیس داسې بس راځي تر دې دغه ځای پورې دلته تاسو ما شي په دې باندې باس کړی چې کله عقدې نه پاس چا حلال کړی نه باندې روایت دار نه صحیح کی ځکه غل سره حلق دن پښتون کوي وزبا بين الحلق واللب وفي الجامع صغير لا باس بالذبه في الحلق كله وطول حلقه کدا بره طرف کې کې کپدې منځ کې کې کپدې بیخ کې کې یاد نو وسطه واعلاه واعلاه واسفله والاصل في دلیل پدې کې قول د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم الزکات ما بین لبته ولحیه بیا دنس او دا زبع کول فمن د لبی ولحیه او د دغه دوه اړو کې او دوه اړو اړو کې اختتام غالبا د دې هغه باندې راځي دا بالکل تاسو ګورئ دغه دي کې نه شه بیا دنس دیګو نه راکوزي ما بین اللبه والحیین ولانه او الله چې دا حلق زبا سکل ختمول کټ کول پکا دي دا مجمع المجرا ده دا زید جمع کېدلو د تللو د مړې ده او مجرا نفس او د صاد ها والعروق او دا زید جمع کېدلو د رګونو چې دا رګونه پریږي یا د نس نو فیاصل اصلیږي بالفعل ففعل د زکات باندې فيه په دې حل کې څه حاصلېږي انهار دم د وینو لکوي تویدل او مقصد په زکات کې په ذبح کې هغه د دم مسفوح تویدل دي نو دې د حلقوم سره ساهموزي او رګونه هم ټول دلته موجود دي دا حلقوم مخامخ خبرې کوي على ابلغ الوجوه تغدير زياد فراخ وجوه سروينا بالكل لا شفات نه پکې فكان حكم الكل سواء حكم د ټول حل برابر ده کبر طرف کې کلان دی او که بالکل لاندې خدا ضروري لکه چې عقدین لاندې به لکه سکه الله له دا خدای چې کومه غوښه په کې ګوري ښه د کبار بعض روایت علماء او دالې چې دینه بره حلاله کې نه نه حلالېږي مردار اسوله اوس هم خبره باندې کوشش ودا کړ یا څه درته چیرم چې ګنه لا لا کړي هغه کې وګوري غوا لا لوي بدل تلاش دی وګي یا ګړو لا لا یا وزال لا چې لکه ان شاء الله خير قال والعروق التي تقطع في الزكاه رجل اغا چې هغه کټکول شي هغه حکم ده مری هغه څه کسره مری دی چې کله تاسو د حیوان او باسي د حیوان چې راکش کړه د زور ور سره کې راو باسي بیا ولا غوټه واچي چې هغه لکه مواد الکه ران شي تاسو کتلې ده چې لالا ولا ساچي غور ته اجي بعد خلک الکه په تار باندې ټینګه اوتړي یا کتار نه بیا هغه وخت کتاب کوم کیږي لکه ملایانو کوری کنه دي بیا باشي بیا غوټه خپل ورته واچي غوټه په سر کې نه شي بیا بیرته کولاوي لغه نږدې منځ کې واچي خو تیر اس کوش کې بیا د نس او که سر کې نیواسل دا شوي یا پرت بیرته کولاوي هدا ټول شي خراب خراب نه او کنه ینه خراب کې بیا کباب سینه جوړه ول مری دې ته مری وای زنده باد ول ودجان دا دوه غټ غټ رګونه نه دي غټ غټ رګونه که تاسو کله حیوان حلال کې بالکل دوه رګونه نه سیده ویني دي هغه ودجان دا غټ غټ رګونه اوګه پر الکه گردن باندې لاس دا غټ غټ رګونه تاسو ته مرجان اچھا اچھا کمزور ہے خان ول ودجان یہ قول علیہ الصلوۃ والسلام در رسول الله مبارک قول دریوی وهي اسم جمع جمع سره نه دا اسم جمع ده دا اعتراض سره باندې چالداس چې ته اسم جمع ده عین جمع جمع دا ودج ده افعال الوزن سره غل افعال الوزن سره کومه جمع راشي هغه اسم جمع کاین جمع دا اسم جمع نه ده اسم جمع مطلب چې دا لفظ ده جمع ده اسم هو نه ده لفظ سره دا لفظ د جمع ده واقله اقل د جمع هغه ثلاث او اسم جمع ذکر اسم جمع خو محدود الک افعال لك قوم چاته سوره کتانی پکې راحت هغه محدود الک کسان ته اسم جمع او دا خو الک اقل افراد جمع سوري درې دې معلومه چې د مراد اسم نه سره هذا دا لفظ جمع واقله ثلاث لو فيتناول شاملت مريله تلا مريله چې سلام الله اوس خبر ورته کوي ول ودا جن او دور غون لکه چې موږ د جمع افراد پکې سو رکو او که او داج نه خالد ادوره ګناواله چې کوم دعوت د جن دي بیا لکه لفظ د جمع سې کېږي نه ځکه لفظ د جمع عقل افراسوي درې ها او نو اوس په کار دار چې موږ مریم ورسره یو ځای کو څه وشي درې به فرش د او داج لکه مستاق فرش فهوتن الشافعي امام شافعي رحمه الله وایي چې نه مړه خالي حلقوم مری پرې کې کدا ګره ګونه پرې نه وي هم لکه حلال ده هو هو حجة لا حجة على الشافعي في الاكتفاء بالحلقوم والمري هذا دليل سر ايش مري مري او حلقوم وتفريق د دې نه بغیر حیوان ژوندۍ پاتې موږ ورته امام شافعي صاحب الله دې رحم وکړي د حیوان ملکول خو مقصود نه ده چې روح نوځي مقصود دا دی چې مړ هم شي او د مسکو هم ونه شي اوځي هغه بدن کې پاتې نشي في الاكتفاء بالحلقوم والمريء الا خا اوس اعتراض اعتراض دا ده په دې ماتین باندې چې تا خو د حدیث خلاف ته خو یې چې کوم رګونه پرې کیږي هغه څلور دي کتاب نه ګوري خدای دې تاخر سره هغه وایي چې پرې کیږي هغه رګونه څو دي اربعه څلور دي او د حدیث څه ثابت درې دا خطاب پکې ور زیات دی وایي مولانا دا درې ثابت دي په عبارت الله سره او مری پر دا حلقوم پر کول دا ثابت ته په اقتضاء او نصله ولی د څه چیرته هم نه کیږي چې ته مری او د جان پر کې او حلق دي نه پر کیږي دغه نه بزان ساتي نه هغه خامخا ور سره پیږي دا کړه ور سن خپل دي سني دسره څلور عبارت النص اشاره النص دلاله النص اقتضاء النص پښتو پی کې کنه پوي خا د دې حدیث ظاهر دا ده یو خو باطن څه باطن دا چې ټول څو پرې کې فلور ټیک شو مولا او یو د حدیث ظاهر ده د ظاهر معنی دا ده خلا خا خا نو دی وی په ظاهر د دې حدیث باندې موږ دلیل نشته په امام مالک باندې امام مالک رحم الله سوی هغه وایي چې نه مرا دا سلور په سلورو کې کټ کول داسې دي شرط دی بغیر دې نه قرباني صحیح نه کیږي هم ورته ای امام شافعي رحمه او امام مالک رحمه الله ظاهر ظاهر د دې حدیث ظاهر د دې حدیث هغه کې صغل او داج راغلی عقل افراد سویل او داج د جمع درې د داونه کدرې پکې پرې کې درې پرې کول شرط دی چې دوی پکې پرې کې بغل دین الک قرباني صحیح نه کیږي البته د څلور شرط کول نشته اولاد مشرک کول او به ظاهر حاضر حدیث ظاهر د الک نس ما ذکرنا باندې یحتج الک دلیل می سمنګ په مالک باندې امام مالک رحم الله قصد کل شرط کل پاره کوي حل العقل تصلور ټول پرې کول بیا هم دا خوراک د دې مذبوحه نه جایز ده وین قطع اکثرها وین قطع اکثرها یا وین قطع اکثرها کثیر اکثر لکه کټ کټ شول بیا لکه بیا هم فکذالک د قشان ته حلال عند ابي حنيفه ونزي امام ابو حنيفه دلته اختلاف امام صاحب مبارک فرمای رحمه الله چې د دوی کټ کول دا شرط دی لا على التعين لا على التعين چې درې په دې سلور کې لکه کټ شي دوه ودا جانوي یو مریض ټیک سره خبره دوه ودجان وي یو حلقوم یو مری یو حلقوم یو ودج وي دا درې سره د پکې جوړي نه امام سوي دا درې سره جائز صاحبین وایي چې نه مری او حلقوم به خامخا پرې کوي البته ودجان تا ته خوخه ده که دواړه کټ کې او که یو عجبه ورته دغه لا صورت قال وقال صاحبين ولا بد من قتل حلقوم لا بد لکټ کول دا حلقوم نو المرينا مرينا واحسل وتجين قال رضي الله تعالى عنه مسلم فرمایا هكذا ذكر القدوري رحمه الله الاختلاف في مختصره والمشهور في كتب مشايخنا رحمه الله اختلاف دو نوعیت لري یو نوعیت اختلاف دا ده چې امام محمد د امام ابو یوسف سره رحمه الله دواړه یو طرف ته یو اختلاف نوعیت دا چې دا خالی امام ابو یوسف د امام ابو حنیفه نه اختلاف کوي په حلقو مری کې خامخا وکټ کوي او د جان کې اختیار امام سوي نه دري و پر کې لا علا عین خوش کې مثلا او امام محمد رحم الله چې کوم ده هغه د امام محمد په مذهب البته مله لا نه چې دوه څو کتل چې هو دا خو نیم نیم کټ کړی دی بیا یې لکه کټ کړل سلس پر رسول په هر یو کې سلس سلس پر رسول په هر یو کې سلس حلقوم سلس د ودجانو الکه دا پرشو نو بیا بخوش بیا حلال قبل او کله ولم يحكم محمد خلافا امام محمد رحم الله نه حکایت ته اختلاف نه راغلی امام ابو حنیفه نه مختلف مختلف الروايات فيه مختلف تلك روايات فيه فقط اكثر من الحكم کی اکثر د حلقوم او د ازداج چې کټ شي حلال لکه مرده ده په دې کې د روایتو اختلاف ده اوس د ذکر کوي فالحاصل لاره ګورم لاره دلته دوا دوا اصول دي که سلور رګونه پرې نه و درې کل په کل کې پرې پرې کې اختلاف نشته بیا د سم سره اختلاف پرې کې دا چې د درې کل په کل کې نه وي پرې بلکې د هر یو سلو سلو سوي لګوي کټ وي خو شي مثلا آیا دا بیا حلال ده او که حلال نه چې د هغې د حلقوم سلس کټ دی مثال په توګه د مریم سلس کټ او د وده جم سلس سلس کټ دی هر پرې جایز که جایز ده پرې کې اوس خبره ته کوي فالحاصل دا ده انا عند ابي حنيفه اذا قطع الصلاه اي صلاه كان يحل وبه قال قال ابو يوسف اولا ثم رجع الى ما ذكرنا قد الحكومه د مري او د احد ودا جين دا شرط وعن محمد امام محمد نے روایت انه يعتبر اکثر كل فرد انت اکثر د هر فرد چې فری بسره حلال ده چې د هر یو سل سل سي کټوي بس حلال ده کدري فری یا خوش حلال ده خو چې اکثر د هر یو فری نه دا معلومه شول چې امام محمد رحم الله هم لا علت عين الف قطع کې ضروري بوي او جهاد دراتلو د امر د نبی رسول الله د فری په کټ کولو د هر واحد باندې هر واحد په کټ کې اصل او داج خو باز قطع په عبارت النص او د بازي په اقتضاء النص باندې کټ کې با نو فیعتبر اکثر کل فرد منها نو معتبر به اکثر د هر یو فرد د دې سلور زموږ استاد اقدس هغه فرمایلو موږ وګي سولو طالبان وګي سولو ډیر زیات زموږ کلی کې هغه ودا د مدرسې خواته یې جماعت خواته یو کاشتکار او زمیندار بادرنګ کړلو څه بادرنګ موږ طالبان روان سول په روان سول نو چې ګورو کاکام باخت روان څه پردل کاکا هم باغ روان نو ته څه کې کاکا چرته دی ویره مست استاد دې باغ لازم کنه نو ته له باغ کې څه کې بیا چې څوک دې باغ لور نشي کنه نو ته نو خدای ته پرې لسه پکې ان چې خدای ته پرې زموږ کارو هغه ما ولا ځان خدای ته سپارلې او خزا اولاد یو خدای ته سپارلې اخر به خدای پاک نه وایي چې او ځان طلاق ته هم څه وکم او کنه مستو پیګ نو تاسو چارته موږ سپارلې خسړې شي خلا تاسو خځه نه تفضل دي تاسو ولا طلاق ورکې خلا انا بقول لها خسړې شي ولي ابي يوسف امام ابو یوسف فرمایي مقصود د کټکول د دوالو رګونو نه انهار او دم ده اوس امام یوسف خپل قول ذکر کوي واوره حلقون د دې بیل کار ده د مری بیل کار ده او قانون دا ده چې کله مقاصد د اشیاء مختلف وي هغه لکه ذاتن لکه څنګه مختلفي نو معنی هم سي مختلفي او که مقاصد اشیاء او صورت لکه مختلف معلومه د مثال په تور خو معنی متحد هغه په حکم دی یو کیوي نو د حلقوم کار څه دی چې ژوند دی نو تاسو کتاب والا وایي د حلقوم والا کار چې کوم ده هغه دا ده چې په دې کې سال لاندې باندې او د مری کار څه ده مریضي او اوبو پکې دی راځي ګور یو باندې سالان یو باندې کی دلته تاسو د هدايه مولا د شی غلط لیکلی یا د نو هدايه مولا غلط نه لیکلی کاتب غلط لیکلی بیا د جوونی پښتو نه پری د حلقوم دې ته چې صاحب کې کی لانی باندې او مری څه ته مری هغه څه چې اوبو پکې او همدا قشان تروټه نو بیل بیل کارونه شو او د دې لکه رګونو کې تر راځي وینه لاندې باندې دای کار ژوند دی او چې سال کې عمر کې تعالی نو ستا بندې او خوراک بندې او خوراک بندې او وینه توي نو وینه په یو ورځ باندې توي کنه توي توي کنه ٹھیک سره او صاحب په دې هغه باندې ختمي په دې حلقوم باندې چې دا قطع شي او مړی او غلک هو هغه په دې باندې کې چې مړی دا هر یو مقصد بیل نو خامخا مستقل پر کول لکه لازم دي او د جان مقصد یو چې ویني ته یې دل نو کډواله کټ نشي یو کټ کافي ده ځکه امام ابو یوسف فرمایي چې حلقوم او مریب خامخ خالق یې پرې کوي او د جان په دواړه پرې چې خلاص یو پرې کې بیا هم خالق یې کافي د سوي کیږي ځکه نبی دې ته دل دي او چې دواړه پرې شي لکه 15 منټه کې به وینه راشي چې یو پرې کې بلل چې فتوا د امام ابو یوسف رحم الله په مذهب تاسو کتابونه لیکي فتوا د امام ابو یوسف په مذهب دا ځکه د هغه په مذهب کې احتیاط ده سره احتیاط ده ولی ځکه زکات شرعیه دا چې راځي په قطع او دا جو باندې راځي او د مری او د حلقوم باندې راځي او مری او حلقوم په خپل منځ کې یو بل مخالف په کاله چې هر یو مستقل مستقل قطع شي او په خلاف د ودجان باندې یو ودج په ځای د بل ودج باندې قدرت لري چې شموله او کته چې اکثر قائم مقام د کل وي دا قاعده کلیه نه ده قاعده کلیه نه ده بلکې دا قاعده څه ده اکثریه ده په بل ځای کې وخه وي او یو سړی لکه سود پاتې کې سو آیاتونه دي هو آیاتونه پنځه آیاتونه وې څه سبب کې کې باندې کوي کوي اولان کې پنځه آیاتونه ویلي دوه پاتې دي وکاله چې اکثر را حکم د کل وي په کل فاتحه ویلې وې سود ساو نه و نو چې پنځه ویل په کاله چې سود ساو نه وي اولان کې ټول احنا په متفق امام باندې فرم الله مذهب هم دانه فقد قطع الاكثر یقین اخا وای ثلاث قطعها کوم یو درې چې کته کړی شي د دروینه فقط قطع الاكثر منها واټ کټ شي اکثر دي سلورونه وما هو المقصود يحصل بها اكون چې مقصود دا هغه اصليږي بها په دې ثلث باندې مقصود سره انهار دم المصفوح تو يدل دویني مصفوح ولی چې د دروي سره خامخا یو ودج راځي که حلقوم مری یو به ودج که بیا یو حلقوم دو به سي ودج که یو مری دو به سي کوم ماته نه یا خو دواړه راځي ودج نه یو ورځ نه هر دم لکه هر وخت حاصلې او بل فائدہ پکې دا ده چې وتوحیت او بیړه کول دي وتوحیت فی اخراج روح هغه بیړه د فوتلو د سکی روح کې بس روح په دې دروي سره وځي نور نور ته سکه چې ورته لګیدل چې چالو لکه دا باید خلک چې زبا کې ها رګونه وګونه شو ته پری کې بیا په دې اړو کو باندې لکه چالو دا غدا کې چې سرک پاتې نه کې نه خلې د خوار خلک په پارت ما کړل پښتو پیږي اچ عذاب ورکی تاسو سمجھ کې راځي بل خدای اډو کړي سوهیم چې د شي حيران مسكين سمع مريسي خان في إخراج روح لأنه لا يحيى بعد قطع مجرى النفس لكن دا ژوند نه پاتې کیږي ورسته د کټکول د مجرې نفس چې حلقوم پرې کې دا ژوند نه پاتې کیږي چې بیا حلقوم پاتې شي چې مری پرې کې هم بیا ژوند نه پاتې کیږي اکثر باقی ده که مساوی باقی ده چې دوه پرې دي خو دوه فاتې دي کله نو دوی څنګه وایي چې اکثر الګ کې سره باقي دي ته نه پښتو پرې ته نه اکثر سره دا اکثر باقي ده دا هغه دروي چې هغه مقام د سلورو سمجھ ګراله اکثر باقی ده دا هغه دروي چې قائم مقام د سو د سلور ولې په دروي کې دوا دوا پاتې کته خو ټیک ته خو دوا خو بیا ته وای چې د څه وای دوا اکثر الکوایا قطع نه دي چې اکثر د دروي او چې قائم مقام د سو د سو دوا خو کټي نو دوا اکثر دا دروي دي چې قائم مقام د سو دي د سلور موږ چې کله مقابله ده محرم او د مبيح راځي تدې چاله محرم له نو موږ دا دوه اکثر د هغه دوی بولی چې قائم مقام د جپات دي چې دا کړ شي نه دي ته موږ اکثر وای چې کوم کته هو تاسو وای عقل وای تاسو ما شي ویل کنه دي خلاص ها لأن الأكثر باقي أكثر سدي باقي د دې څه دلیل دلیل دا چې دا مباح څه ستا خو خره کوخره کنه خوري محرم هغه چې هغه واجب الامتناع ده چې بزان ونه سکے بچکه هي شیز مباح وي ستا خو خره کې کنه کې یا د نس خبره او محرم دا چې هغه واجب الامتناع ده خام خام نه کې کله د واجب او د مباح مقابله ته دې چاله واجب ده هغه فعلې اتیانه ولا کې ترکني یې لري چې نه ده غیره خره ها یعنی یو بل نقطه تاسو ما شویل چې دلته ان الاکثر نو مراد اکثر هغه اکثر من الواحد باقی ده اکثر من الواحد واحد ولی په کار څو لکه چې څو پاتې وای یو چې درې دې کټ کړې وای نو څو پاتې یو دلته دا یو نه اکثر پاتې چې دوه پاتې خوش مثلا اصل دعوانا ان الحمد لله رب العالمين کیا چیز ہے اور دا جناب اجس صاحب اج کی جاتا ہے تو آج کی موقع قربانی کے علاوہ دوسری وجوب قربانی ہوتی ہے کہ نہیں حالانکہ چې مسافری الته کې مکه مکرمه کې مقیم شوی نه دا والا چې کوم د قربانی نه کوي د اختر والا او کوم مقیم شي 15 ورځې ته ور باندې راشي بیا وکړي